خداوند راز نو دا خو بی ځایه بی ځایه کله ازار کول کوي نو څوک په دونه ګل زمینه تپوس کوي څوک د دونه تپوس وال نه یي ځکه طاهر بل ځای ورته وایي غزل خو اوږد ده چې ورته وایي طاهر ما طاهر ته چا د دې جواب را نه که ما طاهر ته چا د دې جواب را نه که چې بې وجه څوک ازار شي حالس شي دا تپوس له سپېرغنو څخه مه کړه چې شبنم ته ګل انګار شي حال یې څه شي؟ هغه کس چې ډېر خوددار او غیرتي وي چې محتاج د دنیادار شي حال یې څه شي؟ دا دا پوښتنه له ښاغلي سړي وکړه چې زمری چېرته ایثار شي حال یې څه شي؟ غزل اوږد ده اخر کې وایي ما طاهر ته چا د دې جواب رانه کړ چې بې وجه څوک ازار شي حال یې څه شي؟ ښه جي باباجي خپله یوه خبره بیانوي حکایت، درع فوانې جواني چناچي افتد و داني په ابتدا د جواني کې لکه څنګه چې دا خبره اکثر واقع کېږي او تا ته ای مخاطبه پته ده چې دا جواني کې خامخا دا کیسې کېږي دا د ترخو اوبو یو ګوټ ته مقصد دا ده چې څوک ګیلاس په لاس کې ونیسي سمه مونده یې نیولی ای ګوټان ورنه کوي څوک یو له دوه ګوټه ورنه وکړي خو به هر حال دا ترخې اوبه ځواني کې د سړي په خولې باندې لګي دا ترخو اوبو ګوټ چې ده کنه دا به د يو ور په شونډو باندې لګي نو سادي صاحب وايي چې خو اخر ما ځواني تېره کړې وه نو ما وی د دې ترخو اوبو ډېر ګوټان کړي دي بیا سادي خو به یې ګوټ نه سم سم جګ به یې ګرځاوه جګ سم د ترخو اوبو چې به یې ګرځاوه جګ به یې ګرځاوه ځان ته نو یو نیم کاس خو جګ نه سم ګیله نه اخیستی د ترخو اوبو بس یو ځای یو ګیلاس مات خو ده هغه وایي چې که بېګه وخته دا د کارغه ته لګیا ده د طوطي د طوطي ډېر فصیح و کارغه ډېر لوی رامي و بد اختر هغه بدقسمته سړی چې تو در صحبت یې تو بایستی دا څه بدقسمته ده چې کوم د تا په صحبت کې وي ولی چنا کی توی لیکن څنګه چې ته در جهان کجا باشد په جهان کې بیا داسې بل بدر شکل و صورت والوي دا به څونه بد قسمته يي چې د تا په ملګرتيا کې يو ځای نو زه چوره بد قسمته يم چې خدای تا سره په پنجرې کې يو ځای چي بند کړی يم طوطي ورته وايي نو سادي صاحب وايي چې دا تعجب خبره نه ده چې د طوطي له کارغه نه تنګ و تعجب خبره دا ده چې د کارغه له طوطي نه تنګ و بیا وروسته درته مثال کوي داسې ګپ خبره نه ده بر یک دیگر همه مالید په یو بل باندې مږل را مږل داسې افسوسونه یې کول که ای چه بخت نگون است او دا یې ویله چې دا څه الټا بخت ده و طالع دون او دا څه ناکاره قسمت مې ده و ایامي بو قلمون او دا څه رنګارنګ زمانې حالات دي چې دا په ما راغلي دي چې طوطي سره په پنجرې کې بند یم لایق قدر من آنستی ما قدر لایق خدا خبره وه که بازاغې بر دیوار باغ خراماں همې رفتم ای چې سره د بل یوه کارغه په دیواله د باغ باندې خرامان خرامان په نازو نخرو سره تلی او دنګ یې مو کولی په دې باغ یو دیواله باندې ما سره خو دا لایقه وه دا ما سره لایقه ده چې په پنجرې کې د دې شنه طوطي سره د زه چې یم بند یم د دې خدای بیخ وباسي پر سارا بسی قدر زندان کی بود ہم طویل یہ رندان دا هسې مثال درته ورته پېش کوي پاره ساره پرهېزګار سړي لره بسي که در زندان دونه که در قید دپاره کافي ده یو نیک سړي پاره دا قید کافي ده که بود هم طویله یې رندان چې دی وي هم طویله یعنی هم مسلک چې لوفرو خلکو یو نیک سړی لوفرو په محفل کې دوه درې ورځې ایثار که بس دا دپاره قید چې ده کافي ده نو لوفر به له ده تنګي دی له لوفرو تنګي یا لوفر له ده نه تنګي ولې ته چې یو مجلس کې کښېنې د نوجوانانو وال کې نو که په تا باندې بوج وي، په دوو باندې ته څه ښه نه لګې. دې داسې مثال ده لکه په ګلدستې کې وچ لرګی چې وټومبې، نو ته چېرته ښه په لګې؟ ته ښه نه په لګې. که دوو باندې تا باندې ښه نه لګي، خو ته هم ښه نه په لګې. د سعدي صاحب خبره دې ته جوړوي چې هر یو صنف له بل نه چې وي، نالان وي. تا چه ګناه کردم او دا یې ویله دې کارغه چې ما څه ګناه کړې ده خدایه که روزګارم به عقوبت آ چې زمانې په عقوبت کې هغه ګناه کې در سیل کې صحبت چونی ابله په هغه لړۍ دې ملګرتیا دې دا رنګې نادان، خودرای او احمق، نا جنس او بېکاره، هر زده رای او مقصد فضول ګو بچونی بند مبتلا ګردانیده. اف! خدایه ما څه ګناه کړې چې دښ سره دې زه چېنې په قید کې اچولی یم. کس میاید به پای دیوارې، کس میاید به پای دیوارې. که بر آن صورتت نگار کنم گر تو را در بهشت باشد جای گر تو را در بهشت باشد جای دیگران دوزخی اختیار کنم کارغه ورته وایي ته سوچ کوه کس نیاید به پای دیواره څوک نه رادرومي خپو د ایغ دیوال ته ایغ دیوال لاندې څوک نه ودرېږي که برا صورتت نګار کند یعنی څوک د دیواله خپو ته نه ودرېږي چې داسې دیواله ته ودرېږي که برا صورت پس نگار کند چې په هغه باندې صورت پې تا نگار کي هېڅوک په داسې نه ویني چې رئیس یو دیواله ته ولاړي دیواله خپو ته تا صورت ته کوي خو جوړوي دونه بد صورت پې ده کارغه وته یې توتي ته نو سوچ کوه ګر تورا در بهشت باشد جای او که تا جای چېرته په جنت کې شي دیګرا دوزخ اختیار کنن نور خلق په دې تا د هغه ملګرتیا نه دونه تنګ دي چې خلق په دوزخ خوښ کړي خو جنت ته بلا نه شي ځکه چې ته به په جنت کې سادي صاحب وایي این ضرب المثل چې دا کیسه ما هسې فضول نه راوړه چې ګپ مې نه ولګاوه زه یو سنجیده سړی یم این ضرب المثل برای آ آوردم دا ضرب المثل ما هسې دې دپاره پیش کړ تا بدانی تا چې تا ته ای مخاطبه پته ولګېږي که چندا کې دا نارا از نادان نفرت است چې لکه څنګه یو عاقل سړي لره له کمکل سړي نه نفرت وي نادان را از دانا وحشت دک شان هغه احمق هم له دانا نه وحشت وي زاهدی در میان رندن بود زمیا گفت شاهدی بلخی گر ملولی زما ترش منشی که تو هم در میان ما تلخی یو زاهد و شیخ و امیر صاحب و ناس و پمنځ دی بېباکه خلکو کې ای بی باکه خلکو په منځ کې ناست هغه معشوقې عاشقان دي او ربابونه کبابونه یاري ورغلی د دعوت ورکوي چې اوس خو اخر کال ده که نه دو چیلې ته تیار کړه. ذا میاں گفت شاهد بلخی، په هغو کې یو محبوب بلخی ورته ویله، بلخ وطن والو یو محبوب و، هغه ورته وویله، آمیر صاحب تروه ټنډه نیولې چې ما خبرې ته توجه نه کوې یا داسې ده؟ نو هغه یو معشوق ورته وویله، ورپورې ویې خندل چې آمیر صاحب! ګرمه لولې که ته ستړی یې زما تروش منه شي، له موږ نه تریو مخ وال مه کېنه، که ته په موږ تنګ یې موږ د شي نه درته نااشنا ښکاري که نه، که څه هم درمیان ما تلخي. و چون یخ بسته جمع چون ګل او لاله یو جمع د ګلابو او د لاله به هم پیوسته چې یو تر بله دې سره تړلي یعنې یوه ګلدسته مونږ خو یو ګلدستې غوندې یو تو هیزم خشک در میان شهروسته اته د وچ لرګي غوندې هغه په منځ کې چې یې ناست دی لکه وچ لرګی چې ګلدستې کې ایسار کې نو ګلدستې کې وچ لرګی ښه ښکاري نه چون بعد مخالف ته په موږ باندې باد مخالف غوندې بوج یې و چون سر ما ناخوش او لکه سخته یخني چې سړي باندې بوج وي که نه داسې رباندې بوج یې چون برف نشسته اته د برف غوندې موږ ته بس ناست یې زمي جنبد نه جنبد ګل محمد ځمکه به وخوځي ګل محمد به له ځای نه ونه خوځي و چون یخ بستا او یخ غوندې موږ ته دلته تړلی شوی که ته په موږ تنګ یې که نه موږ هم په تا باندې چې یو تنګ یو سادي صاحب وایي رفیقې داشتم ما یو ډېر کالونه مو یو تر بله سفرې یو ځای سره کړې وې و نانو نمک خورده ما هغه چې کوم دي نانو نمک سره خوړلي وه یو ځای مو ډېرې روټۍ ګانې صحبتان سره کړي وو و بېکنا حقوق صحبت ثابت شده او ډېر زیات حقوق تې ملګرتیا په یو بل باندې ثابت شوي وو ما په ده حقوقو د ملګرتیا د په ما حقوق وه آخر به دفع اندک آخر په سبب د لږ غوندې نفې سره ازاري خاطر من روا داشت ازار دې خاطر دې ما زړه دې ما یې روا وګاڼه په لږ غونې ما مو نه شي پاره ما زړه خفه کول روا وګاڼه و دوستي سي پري شد ا دوستي سره ختمه شوه لیکن و با ای همه از هر دو طرفی دلبستگی بود لیکن دی باوجود هم هر دو طرف نه دلبستگی و د ما سره څه زړه تعلق پاتې و ما ورسره پاتې و به حکم آنکه شنیدم او دونه اندازه ما ته لګېدله چې د ما سره زړه کې مینه پاتې ده په دې سبب چې ما اورېدلي وو که روز دو بیت از سخنان من در مجمعی می گفتند چې یوه ورځ یې د ما ول دوه شعرونه په یوې مجلس کې ویلي وو نو پته لګېدله چې ما سره یې پوره نفرت نه و ځکه چې د چا شعر وایې نو دې دا پته لګېږي چې یخ سره تا پوره نفرت نه ده که نه چې پوره نفرت دې سړی نه وي بیا به یخ شعرونه لا یخ خبرې به بیا چېرته نه ذکر کوې سعدي صاحب وایي چې ما دې نه اندازه ولګېدله ولګوله چې یاره څه محبت ستا بل دا چې د عشاقو ته بیا بنه غواړي هسې معمولي چې هسې دا دې وروګوري که نه بیا دی خپل زړه کې خوشحالي چې یاره څه څه التفات خو یې ما پاله چې دا ستا کیف کیف متفق کتلي وو ځکه طاهر ورته یې په حیا مې وګڼله بېروخي ستا په حیا مې وګڼله بېروخي ستا چېرې دا مې نتیجه د اوهام نه وي. یعنې اګر نه بېروخي وکړه خو ما ویل چې دا به هسې شرمېدلی مختلف وسوسې سړي ته ذهن ته ورځي نو سادي صاحب چې ما دوه شعرونه په یو مجلس کې ویلي وو که نه ما هغه نه سوچ وکړ چې سادي کیسه بیا جوړېږي هغه یې درسره ختمه نه ده مینه بلکل ختمه نه ده که نه تا شعرونه به یې بیا چېرته په مجلس کې ویله یار د ماشو درایت به خنده یې نمکین کله چې په خندا نمکین سره له دروازې نه راغی داسې نمکینه غوندې پسته موسکا وه او داسې له د دروازې نه راغی نو سمه کیسه وه دا ستا د لاسه دا تسپي مسواک په څه پرېوتل شیخه خندا وه زلزله خو نه وه نو سعدي صاحب وایي چې ولې نه وه زلزله داسې خندا وه نمک زیاده کند چې مالګې زیاتې کولې بر جراحت ریشه په هغه زخمونو باندې چه بوده چه شب وه از سر زلفش به دستم افتاده چې سر د زلفو د در په لاس ما باندې راغلی وی چو آستین کریمان لکه لستوڼی د هغه سخیانو خلکو به دست درویشان په لاس چا باندې درویشانو باندې طایفه دوستان بر لطف این سخن نه که بر حسن سیرت خیش گواهی داده بودن د دې ما دا دوه اشعار ویلي وو نو دې نه ما ته اندازه ولګېدله سادي سې وایي چې یاره ما سره پخا بدي نه ده څه محبت دله طرف نه شته او یو طایفې د یارانو په پاکیزګي د دې خبرې باندې بلکې په حسن سیرت خپل باندې یې ګواهي ورکړې وه او ټولو دې ته شاباشی ویلې و چې واقعي دا خو سادي صاحب ډېر ښه اشعار ویلي دي و آفرین کرده و آ دوست هم درا جمله مبالغت نموده او چې کومو دې اشعارو تحسین کړی و نو دا دوست هم په هغو کې یو داسې کس و چې ده په دې کې ښه مبالغه ښکاره کړې وه چې واقعي سعدي صاحب کمال کړی ده او ډېر ښه اشعار یې ویلي دي او ډېر قیمتي اشعار یې ویلي دي نو ما ته سادي سوی چې پته ولګېدله چې څه ناڅه التفات دې طرف نه شته که چې چا چا سره په ښه کله قطعې د تعلق راشي به یې څوک داسې صفتونه نه کوي دې وجې نه سعدي صیب خو بهانه ورغوښتله دا کیسې خو بهانه غواړي سره نو بر فوت صحبت دیني تأسف خورده او دغه ملګري هم په فوت کولو دی فوت کېدلو دی هغه ملګرتیا مخکینۍ افسوس خوړلی او چې کاش سعدیه ما منځ کې ډېره کلکه ملګرتیا وه خو اوس مقصد دا دی چې بیا دغسې څه خفګان سره راغلی و به خطا خیش اعتراف کرده او په خپل خطا یې باندې اعتراف کړی و چې ملامتیا ما له طرف نه وه معلوم شد که از طرف او هم رغبت است معلومه شوه سادی سې وایي چې له طرف دې د نه هم رغبت شته چې بله طرف نه هم څه رغبت شته این بیت ها فرستادم و صلح کردم سادی سے وایي چې دا بیتونه مې ور واستول خط مې ورولیکه دا بیتونه مې وراستوله صلح مو وکړه سره نمارا در جهان عهدی وفا بود نمارا در سری صلح است بازايو که زا محبوب تر باشی کی بودیت او دا شعرونه مې ورواستول ورته ورو مې لیکل نه مارا در جهان عهد وفا بود نه مونږ لره تا ما لره په جهان کې عهد د وفا نه و تا مونږ خو د وفاداري عهد نه و کړی چه یارانه دوستانه به کلکه یی جفا کردی و بد عهدی نمودی تا جفا وکړه ظلم دی وکړ او بی لوزی دی ښکاره کړه یعنی مقصد دا ده چه بد عهدی دی ښکاره کړه او ګوره ته خپله ملګری انصاف وکړه به یک بار از جهان دل در تو بستم په یو واري باندې په یو واري باندې له ټول جهان نه ما زړه په تا کې وتاړه ټول جهان نه مې زړه رالیکه او زړه مې په تا کې وتاړه نه دانستم که بر ګردی به زودی ما ته خو دا پته نه وه چې ته به دونه زر مقصد دا دی چې بیا د ملګرتیا نه اوړې خو خیر ده چې څه وشو هغه وشوه هنوزت گر سے ریس الحست باز آئے کزا محبوب تر باشی کی بودی اوس هم که چېرته خیال د صلح دې وي بېرته راشه له هغه به ما خواته زیات محبوب یې چاوې یعنې مونږ اوس دروازې کلاو دي او محبت مونږ له طرف نه باقي ده خو چې ته مقصد دا دی چې په خپلې خبرې پښیمانه یې نو خیر ده بیا به سره جوړه وکړو نو دا یې ور واستول چې دا خط ورته ملګری خو هسې پښیمان و په خپلو کړو بس دغسې نه ورسره راغی چیلی ورسره و وریجې ورسره راخیستې وې هلته د سعدي په بېټه کې حلال کړ، ښه صحبت یې سره جوړ کړ، صلح ملح وسوله او دا مقصد زړې ګیلې شکوې چې نه داسې بس خو یاره غلطي کېږي، داسې خبرې شي یارانې کې، نو هغه مقصد دا دی چې سره جوړ شو. اصل کې په دې معاملې کې درېیم شریک کول په کار نه وي. په دې کې مقصد دا دی چې سبا چېرته اختلاف راسي لا که نه خپل دې سړی کوشش کوي که نه داسې حیلې او حربې دې پاره وي هغه دې استعمالوي خو خپل دې کوشش سره کوي دې کې د درېیم سړي استعمالول چې وي که نه او هغه په ذریعې سره صلح کول یا دا مناسب خبره نه وي دا د دې باب اصول دي دا د دې باب چې دي اصول دي چې دې کې د درېیم کس سره نه داخلوي بیا چې کله محمود نامه وایو بیا به په هغ ځای کې د دې خبرې وضاحت انشاءالله العزیز کو که خدای پاک خوښوه وایي ښه ده چې ستا د ډډې وشوه ښه ده چې ستا د ګډې وشوه چې ملامته درته زه نه یم مینه جانانه راشه چې پخلا شو سوی بېلتون په دنیا شته جدا به شو نه نو به هر حال سادي سې وایي چې صلح مو سره وکړه او سره جوړ شو حکایت یکی را زنې جمال یکی را زن صاحب جمال در گذشت و ما در زن فرتوت به علت کابین در خانه او متمکن بماند یو کس لره ښځه صاحب جمال ډېره حسینه جمیله ښځی وه هغه وفات شوه او مور د هغه ښځې یعنی خواښې هغه بوډۍ په سبب د هغه مهر سره په کور د ده کې متمکنه وه هغه لور مهر یې په پاتې وه ورته ناسته وه دی مرد از مجاورت او چاره نه دیدې سړي هم له مجاورت او ګوانګیري د دې نه علاج نه لیده تاګرو هې از آشنایان به پرسیدنې به پرسیدن آمدندش دا چې یو ټولی له ملګرو نه تپوس ته ورته راغلي وه چې داسې ښځه دې مړه شوې ده او دا تا ته به ډېر لوی تکلیف وي آیا دا هغه ده یکی گفت یو کس دې ملګرو کې ورته وویل چې ګونه یې څنګه یې در مفارقت آن یار عزیز په هغه جدایي دې هغه یار عزیز کې څنګه یې گفت ده ورته وویل نه دیدن زن بر من چنا دشوار نیست نه لیدل دې هغه ښځې په ما باندې دونه ګران نه دي چناکې دیدن روی مادر زن لکه لیدل دې هغه مور دی هغه مقصد دا دی چې ښځې خپلې یعنې هغه خپلې خواښې چې د دا مې اوس مخته ناسته ده که نه دغه ډېر هلته تکلیف ده هغه د ښځې نه لیدل دونه تکلیف نه دي چې اوس دغه یې ښځو ته هلته ناسته ده د خواښې سره د د سړي لګېدله بلکل نه دا خواښې یې ډېره شیطان مزاجه وه لوی شیطانت په خپلې لور ته کاوه چې کله هغه زمدی وه نو ده بلکل نه ورسره لګېده گل بتارا جو رفت خار بمان گنج برداشت تند مار بمان واجی بست از هزار دوست برین تا یکی دشمنت نباید دین گل بتارا جو رفت گل هغه په لوټ سره لاړ یعنی هغه خو اجل یوړه محبوبه زوجه هغه خو اجل یوړه و خار بمان نو ګل لاړ ازغای پاتش ګنج برداس تند خزانه خلکو سره یوړه و مار به مان هغه خزانې باندې چې کوم ماري هغه پاتې شه مخکې به په خزانو باندې څه ماران ایښي واجب ده یعنی مناسب ده از هزار دوست برید له زرو دوستانو نه قطع تعلق کول زرو دوستانو سره تعلق قط کول مناسب دي تا یکی دشمنت نباید دید تا چې یو دشمن تا لره نه وي لیدل پکار که یو دشمن دي ته ایغ نه لیدل غواړې نو زرو دوستانو سره هغه تعلق کټ کې خو چې هغه نو وینې دا ښه ده یعنې مثال په طور باندې زرو دوستانو سره د سبا تعلق کټ کېدل راځي دې وجې نه چې هغه هغو خلکو خواته کښېني او ته هغ دپاره چې هغه نه وینې که نه هغ دپاره د زرو خلکو سره تعلق کټ کا خیر ده خو چې هغه خپل دښمن و نه ویني په خبرې پوه شو سادي صاحب به بیا یو خپل سرګذشت بیان کړي چې دغسې یور شوي وو دا د باباجي خپل سرګذشت ده حکایت یاد دارم که در ایام جوانی دا کیسې ټولې د جواني وختو کې کېږي خو پوه شو جواني ځواني وي ورته یې نه غواړه خوندونه درنه نه غواړه نه غواړه خوندونه درنه نه غواړه ای د ځوانۍ وخته خو تېرېږمه په ځواني خپله داسې یو زبردست سه ده کنه کیسې ووایه سادی سے وای یاد دارم ما یاد ده دا خبره که در ایام جوانی گذاری داشتم چې په ایامو د ځواني کې په ایامو د شباب کې ما تېرېدل لرل به کوې په یوې کوچې باندې داسې په یوې کوچې تېرېدل و نظرې به محرویې او نظر مې وکړه یو داسې محروی تا سپوږمۍ غوندې مخوال داسې یو سپوږمۍ غوندې مخوال باندې مې نظر پرېواتو درته موزې په داسې ګرمي موسم کې ساون موسم و لکه د نن سبا چې کوم موسم ده بلکل دغه میاشت وه دې ته ساون میاشت وایي که حرورش آب دها بخوشانی دی چې هغه ګرمي دې دی هغه شپې چې کومه ګرمه هوا چلېږي هغه ته حرور وایي که حرورش چې هغه ګرمې هوا دې دی آب دها بخوشانی دی هغه لعاب دي هغه خولې به یې چې کولې وچولې یعنې خولې کې به دې هغه لاړې وچې وچې کېدلې که تاسو سوچ د ډېرې ګرمي خولې کې لاړې چي وچې وچې کېږي خوله به دې وچه وچه کېږي داسې ګرمي موسم و وسمومش مغز در استخواب به جوشانی دی او ورځې ګرمي دا خو شپې ګرمي حالت و چې خوله به دې وچه وچه کېدله ولې د ګرمي ورځو کې ته وګورې په دې ټینکۍ ځای نه وي خولې طالبانو غریبانو وچې وچې شي وسمومش مغز در استخوان به جوشانی دی او هغه ورځې چې کومه ګرمي وه هغه ته سموم وایي او سموم ګرمي د دې مغزه په هډوکو کې جوشول نه نه په مازغه یې په هډوکو کې ګرم کړي وه هډوکو کې مازغه جوشول داسې ګرمي وه از ضعف بشریت تابع آفتاب نیاوردم سادی سے وای چې د ضعف دی بشریت دی وجنا هغه طاقت دې آفتاب ما نه ولاره ځکه سخته ګرمي وه اخیر زه انسان و که نه سعدي صاحب ډېرې سفرې کړې وې خو ما طاقت ونه لاره دونه ګرمي مې وشوه چې مه یې وایه و التجا بسایه دیوارې اوردم او ما التجا او پناه سوري دی یوه دیواله ته وکړه داسې یو دیوال و یخ سوري ته لږ ودرېدل ما ویل چې خدایه زیاتي مې ساه ختله مترتب کی کسی حر تموز از من ببرد آب پر نشان دې ته انتظار کوم چې یو داسې کس خدای پاک پیدا کړي چې هغه حرارت چې دې موسم ګرما له ما نه په سړو اوبو سره دفع کړي څوک په داسې نه وي چې یاره یو داسې ښه ګیلاس یو جام یخې اوبه روباسي او یې څښه سادي سې وایي دیدم ما ولیدله که ناګه از ظلمت دهلیز دهلیز خانه روشنایی بتافت مخکې به که تاسو یادي مالدار خلک به و هغو به کور ورکې ډیوډۍ وه غټه دروازه به وه او داسې کور ته به چې ورګډېدلې منځ کې به داسې غټه برانده غوندې وه دې ته ډیوډۍ به وتېله فارسي کې دې ته دهلیز وایي سادي سوي چې ما ولیدله چې ناګاه چې اچانک از ظلمت دهلیز له هغه تاریکي د ډیوډۍ نه د کور نه روشنایي بتافت داسې یو روشنایي غوندې وسوه چمک وسوه یعنی جمال سادي چا بجلۍ بله کړه که څنګه و دی نه نه یعنی جمال یعنی داسې یو جمال یعنی داسې یو صاحب جمال انسان ونه روات څونه ښایسته و سادي وایي چې زه یې نه څه بیانولی چې الله تعالی په خپل دور کې خو نه په ډېرو زمانو کې داسې فصاحت و بلاغت چا ته نه ورکړی چې کوم سعدي ته خدای ورکړی سعدي وایي چې داسې جمال و که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز ماند داسې جمال و چې زبان دې فصاحت له بیان دې صباحت دې نه عاجز و یعنی فصیح سړي زبان هغه نه شوی بیانولی نو چې فصیح سړي زبان یو جمال نشي بیانولی دا به چې څونه حسن و او بیا سعدي غوندې سړی ښه سعدي څه خو ورته بیان کړه که نه اخیر دونه تږي خو مو مه پرېږده وه دی وایي چې ولې نه چنانچه چنانکه در شب تاریخ صبح برآید بس داسې مثال یې واچوه لکه تیارې شپې کې چې سحر روښېږي یا آب حیات از ظلمات بدراید یا داسې ومنه لکه آب حیات چېرته له تپو تیارو نه ښکاره شي مشهوره دا ده چې آب حیات چېرته ډېر په ګړنګونو کې په تپو تیارو کې چې دي پرتې دي نو چې هغه سړی اوس کې بیا به همېشه ځم دا داسې یو مشهوره خبره ده یا هغه آب حیات له تیارو نه چېرته چې څیر ښکاره شي او چمک وکړي داسې چمک و قدح برفاب در دست گرفته یوه پیاله ښه د یخو اوبو آی په لاس کې نیولې وه یخ منګې و هغه نه ډکه کړې و مخکې خو فریجونه دا شیونه نه و که نه مستري هلته دا نه و چې فریجان دي او دا فریزرې دي نو ښه منګي نه یې داسې یخو اوبو یو پیاله ډکه کړې ده و شکر درارېخته او مسره یې پکې اچولی ده نن مې چېرته بیان که نه بعد مسره یې پکې اچولی ده و به عرق ګلش آمیخته او عرق ګلاب یې پکې چې دي اچولي دي یعنې روح حفظه ورته وایه یې پکې اچولي خو سادي صاحب وایي چې زه په دې کې شکمن وم نه دانم که به ګلابش مطیب کرده بود ما ته دا پته نه لګېدله چې دا یې په ګلابو سره خوشبودارې کړې وې او رنګینې کړې وې چې د اوبه سرې ښکارېدلې او خوږ بویت یا قطره یې چند از ګل رویش ته راچکېده یا ګرمي د وجې نه څو قطرې دي هغه د ده مخ ګل چې کوم ده د هغه نه چېرې له ګرمۍ نه پکې اچېدلې وې نو هغه له وجې نه دا اوبه سوربخونې هم وې او خوږ بوی هم ته ما زه وایي په دې کې بیا شکمن یم دا پته ماته نه ولګېده چې ده یې روح افزا پکې اچولي وو که د خپل مخ نه یې څو خولو څاڅکي پکې چېرته چې د یو دونه پته وایي ما ته بیا نه لګېده دلته سادي بیا سم مدهوش یا قطره چم از ګلې رویش درا چکیده فیل جمله حاصل د خبرې دا ده سادي ودې سکل که لاس دې وترېدل واچېدل دی وایي چې نه ومې سکل ځکه چې دې کیسو سره دا ده فیل جمله حاصل د خبرې دا ده شربت از دست نگاری نش برګریستم هغه شربت له لاس هغه رنګین دې دنا ما ونیوله چې داسې راکړه هغه لاس یې څه اوږدې اوږدې نرۍ تکې سرې سپینې ګوتې یې ونه چې راکړه که نه د پستې نه هغه رنګین لاس نه مې هغه برفابو پیاله ونیوله و عمر از سر گرفتم سادی شوی چې بیا مې زندګي ته یو ټوټی ولګاو عمر مې له سر شروع کړ و بخوردم او ومې څکلې و گفتم او دا شعر مې وویله لا یکاد یسیغه قریبه نه ده چې آسیراب سي آسیراب کې څوک رشف الزلال لږ غوندې خوږې اوبه دا لږ ما په زړه کې ورتېلی ملګری داسې تنده ده چې دا لږ غوندې خوږې اوبه هغه نشي سیراب کولی ولو شربتو بحورا دا خو څه کوي که زه دریابونه وڅکه که نه هغه د ما زړه تنده نشي ماتولی نو دا یوه پیاله اوبه باید چېرته ماتې کیسې باندې پیو چې خبره د جنون ماتوای نه شي زما څخه ستا د حسن سیند بهېږي نو سادي صاحب وایي چې ما ورته ویل ملګری تاکتیک ته ډېرې یخې اوبه راوړې خو ما په زړه کې داسې تنده ده چې غریبه نه ده چې هغه لږ غوندې خوږې اوبه یې سیراب کړي که زه دریابونه اوس که هغه یې نه شي سیراب کولی مستري سم د بټۍ خښته و د سادي صاحب زړه دا لکه بټۍ نه چې ګرمه خښته روباسې اوبه په تویوا د اسکي اوبه په تویوا د اسکي دونه ګرمه وې زړه یې و سمې به یې اوبه چکولې څکلې تاسو په دې خبرې پوه شئ او بیا سادي صاحب وایي چې ما ورته ویل چې یاره هغه خلک په څه مبارک دي چې روزانه دا مخ ویني مونږ ته خو چېرته یو وارې الله تعالی نصیب کړو چې ومولید دا به څونه مبارک خلک دي چې روزانه سهار پاسي دا مخ ویني او بېګه پاسي دا مخ ویني دا به څه خوش قسمته خلک دي خرما فرخنده تاله را کی چشمه خرما فرخنده تاله را کی چشمه برچونی روی فتد هر بامدار مست مې بیا لاړ مست مې بیدار گردد نیم شب مست شراب و بیدار سی نیم شپې شراب اسکلي نو نشه یې پکړي چې نیمه شپه کېږي هغه نشه لاړه سي بیدار شي مست ساقی روز محشر بامداد لیکن مست شراب دی معرفت الہی هغه به کله بیدارېږي په ورځې دې محشر کې به سهار چې ایله بیدار شي هغه به په ورځې دې محشر کې ایله چې بیدار شي د دې دنیا شراب و نشې خو بس دوه ګنټې درې ګنټو نیمې شپې به بیدار شي مست ساقي ای مست شراب معرفت الهي مست شراب د معرفت الهي روز محشر بامداد هغه په ورځې د محشر باندې سهار ایله چېرته بیدار شي بیا سعدي خپله سرګذشت ذکر کوي سادی بچه کرې والې زوړ بیګ ګټای و له کپړو نه یې ګنډلی و هغې کې به یې وې کاپي به وې پکې څه هغه مخکې خو به خړ خړ کاغذ و قلم و سره مخکې د پینونه نه و دوات پې ګرځاوه سیاهي میاهي بس ګرځه کله یو ځای درس ته ورسه طالبانو سره ګپ شپ لګوه او چڼیانو سره دې سره کله بل ځای کله ته په جومات کې او دا نوجوانان دا خلک بوډاګانه سیر و سیاحت شوقین و نو سادي صاحب یو خپل بل سرګذشت بیانوي صالح سلطان محمد خوارزم شاه رحمت الله علیه با خطا برای مصلحت صلح اختیار کرد یو کال سلطان محمد خوارزم شاه رحمت الله علیه سره د خطا بادشاه دا کافر و چې چنګیزیانو بادشاه و برای مصلحت صلح اختیار کرد څه مصلحت دپاره یې صلح سره وکړه یو کال خوارزمشاه او خطا بادشاه صلح سره وکړه په دغه کال باندې سادي صاحب وایي به جامع کاشغر درآمدم زه جامع مسجد د کاشغر ترانه پسرې را دیدم دم ز جامع مسجد دی کاشغر ترانه پسرې را دیدم بخوبی در غایت اعتدال یو هلک لره ما ولیده چې په حسن و جمال کې په غایت اعتدال کې و نهایت برابري کې و و نهایت جمال او نهایت جمال الله تعالی ورله ورکړی و چنانچه در امثال گویند قد شکل خوی روش ندید ام مگری شیو از پری آموخ بس دیدی مصداق تا به ویله معلمت چې استاد تا لره هغه هلک ته یې ورته چې استاد تا لره همه ټوله شوخي، دلبري یعنې محبوبانه انداز ترشه ولاې ده. ته به وایې چې تا ته سبق نه درښيي، تا ته یې د محبوبانه انداز او د محبوبانه کړه وړه درښودلي دي او ته به وایې چې استاد تا ته درس د جفا او د ناز او د عتابونو او د ستمګري څه ده درښودلی ده او سادي صاحب وایي چې که منې من آدمي بچوني ما چېرته بني آدم په دا رنګې قد وال دارنګې شکل وال دارنګې خوی وال او دارنګې طور طریقې وال نه دي د اما چېرته بني ادم نه ولیدلی ها کیدای شي چې د ده دونه نخرې او دونه نازو ادا یې زده وکړه نه مګر یې شیوه از پري آموخت کیدای شي چې دا شیوه دا طریقه ده چېرته شاپیرانو نه زده کړې وه خو بیا بله ده که نه په انسانانو کې خو دونه شی نه شي کېدلی نو دا هلک و طالب و مقدمه نحو زمخشری در دست داشت مقدمه دی نحو دی جارالله زمخشری صاحب کشاف ایک مقدمه دی چې کومه نحو ده آی په لاس کې وه و همې خوان او دا ګردانې ویله دا ترکیب ویله ضرب زید عمرا ضرب زید عمرا چې زید امر چکه وواهه او عمر تجاوز کوونکی و عمر څه و تجاوز کوونکی و په بعضو نسخو کښې دي وکانه زید متعدیا زید تجاوز کوونکی و زید په دې کښې تجاوز وکړه چې ویې واهه نو ساري صاحب خو ډېر هیلې زده وې اوس مجلس په څنګه ورسره جوړی که نه سړي سره یو طریقه غواړي د ډېر شیخان یاسې د خشک شیخانی کنه دی وجنه اعصابی بیماری گانې پر ایسیا لکه لږ زړه زم دی کول پکار وي دنیا کې به ټیم تیری دونه خشک شیخي نه خو خود به دې سر درد کوي او دماغ به دې درد کوي او معدې به دې ډزېږي نه دونه خشکه معامله نه وي پکار چې د کومه تا خشکه شیخي شروع کړې ده ښه نو بهر حال نو سادي صاحب وایي چل ورسره جوړوي چې اوس مجلس ورسره شروع کړي گفتم چې ما ورنه تپوس وکړه دې هلک نه ای پسر ای بچیه خوارزم و خطا صلح کردن چې خوارزم شاه بادشاه او خطا بادشاه چې توره جنګونه سره کړي یو کافر یو مسلمان بس او دو صلح سره وکړه و زید و عمر را هنوز خصومت خصومت هنوز باقی است قضید او امر لا تر اوسه پورې جنګ جګړې باندې دي او څو میاشتې دغسې جنګ جګړه باقي ده به خندي دوی ویې خندل نه خندا خو نه وه سمه تماشه وه د ستا د لاسه دا تسبیح مسواک په څه پرېوتل شیخه خندا وه زلزله خو نه وه نو سادي سوی چې ویې خندل و مولیدم پرسید ما ته ویلې چې بابا جانه ته د کوم ځای سادي ته الله تعالی په خپل دور کې دونه شهرت ورکړی چې تاریخ لیکي مبالغه نشته پکې تاریخ لیکي چې دونه شهرت ډېرو کمو خلکو ته میلاو شوی دی چې په خپل ژوند کې دونه شهرت چاته میلاو شوی لکه سادي ته چې میلاو چې دی لا ژوندی و او په عالم کې مشهور و که نه دا ډېر کم خلک دي اکثر مرګ نه بعد بیا خلک صفتونه کوي هغه نو اوس سوچ کوو سادي صاحب وایي چې ما ورته ویله گفتم خاک پاک شیراز زه خو د شیراز پاکو خاورو یم یغ وطن یم گفت دو ویله اصح خنان سادی چه داری بلیت بنحوی زه مبتلا کړی شوی یم په داسې یوه نحوي باندې یسول مغاضبا چې دی حمله کوي په داسې حال کې چې دی غوسناک علیه په ما باندې زه داسې په یوه نحوي مبتلا کړی شوی یم چې غوسې حالت کې په ما باندې چې کوي حمله کوي داسې حمله که زید فی مقابلة العمر لکه زید په مقابلې د چا کې عمر هلته یې ورجوړ کړو شیخ سادي خو فی البدي شاعر و بیا په دغسې موقع کې خو به ده زړه کې چې کوم د شعرونو هغه و سم موجونه به و علا جر زیل لیس یرفع رأسه او سره د راکاږلو د هغه لمنې چې داسې متکبر ده دا نحوي چې ځان سره لمن راکاږي لیس یرفع رأسه او سر اوچتوي نه وهل یستقیم الرفع من عامل الجر ایا رفع د عامل جر نه صحیح وي نه چې جر عامل وي نه خو رفع چیرې نه ورکوي سادي صاحب وایي چې دا مې ورته وویله سادي صاحب هغه ځواني په وخت کې وروسته خو دی دی د شیخ شهاب الدین سهروردي صاحب چې و خلیفه و ما درته ویلي د سهروردیې چې کوم باني و د هغه ډایرکټ خلیفه و دی څلور سلسلې دي که نه په هغه چې سهروردیې چې کوم باني و شیخ شهاب الدین سهروردي د هغه ډایرکټ خلیفه و خو ځواني خو ځواني نو په دې ځواني ټیم کې به سادي صاحب چې داسې کس ولید که نه په زړه باندې به یې داسې نری نری درد راغی ځکه هغه ما د شاګردانو نه یو ما ته وایي چې جي دا مرته وکړه چې داسې بس په تکلیف یې که نه چې په ټکي سبق نه پوهېږي چې دا خپل معشوق کله ووینه په زړه مې داسې نری نری درد راشي هغه به ورته پرېږده په زړه دې نری نری درد راشي مونږ چې وینو په زړه مو سم دې ټیکټر ای وي چې ته به وایې په زړه مو ټیکټر ای وي وکړه تا ور باندې صرف نری نری درد راشي لختې به اندېشه فرورف سادي سړی چې یو ساعت سوچ درته یووړ وګفته بیا یې وویله چې نه سړیه غالب اشعار غالب اشعار او دری سرزمین به زبان فارسی است چې نه سړیه غالب اشعار د ده په دې سرزمین کې په زبان د فارسی دي دا خو فارسی اشعار ډېر وایي که نه او زه خو ایله نحوه زده کوم اوس عربي زده کوم نو ما ته فارسي کې وایه دا فارسیبانو اگر بګویي که فارسي کې ته ووایې به فهم نزدیک تر باشد بیا به ما ته ډېره فهم تر قریبه وي گفتم سادی سے وی چې ما ورته ویل چې بیا دغسې ده فارسي والې ورته وویله طبعي تورا تا هوسې نحو کرد هلته یې ور جوړ کړه طبعي تورا تا هوسې نحو کرد صورت عقل از دل ما محو کرد ای دل عشاق بدام تو سید ای دل عشاق بدام تو سید ما به تو مشغول تو با عمرو زید وایي ما ورته ویلې چې دغسې طبع تو راته هوس نحو کرد طبیعت چې تا لره چې خیال دی او فکر دی ویلو دی نحوې کو صورت عقلت دل ما محو کرد صورت چې هغه جوهر د عقل او ادراک دی او د ادراک له زړه د معنی محوه کړ ای دل عشاق بدامې تو سید ای هغه سړیه چې زړه د عاشقانو په لومې د تا کې ښکار دي تا د زړه په لومې کې د ډېرو عاشقانو زړونه چې دي ښکار پراته دي ما به تو مشغول زه په تا مشغول یم و تو به امر زید ته په امر زید باندې چې مشغول استادي صاحب خپل لا تعارف نه ورکوي په دغې جومات کې دا ماشومانو سبق ویله او مقصد دا دی چې سادي صاحب د دلته متل و څه نور ملګري و سره نو چېرته یو ملګري ورته ویلې دي بامه دا ده چې عزم سفر مصمم شد سادي صاحب وایي چې ګوره سهار چې کله قصد سفر محکم شو چې بس مونږ روانېدلو تلو کسې از کاروانیان ګفته چا له هغې قافلې والو خلکو نه دې هلک ته ویلي وو چې فلان سعدي چې ته تا خبرې ورسره کولې خو دغه سعدي وکړه نه دغه چې و سعدي وکړه نه سعدي صاحب وایي چې دی خو خبر شو دوا آمد داسې په منډه منډه راغی وتلطف کرد او ډېره مهرباني یې وکړه وتأسف کرد او ډېر افسوسونه یې کول وګفته ویې ویله ایک بچی که چندی مدت سره نه گفتی چه گوره سادی تر اوسه دی ماته تعارف ولی نرکاو تا داسی ولی نویلا که منم چه زیم چه سادی زیم تا شکر کدوم بزرگارا تا چه لپاره دی شکریه دی تشریف آوری دی بزرگانو لرا به خدمت میا بستمی خدمت لپاره مونږ ملا تړلی وی مونږ دې څه خدمت کړی وی څه اکرام مو درله کړی وی چې تا ویلي وی چې زه یم مصره سادی صاحب وایي چې ما ورته ویل چې بچیا با وجودت د من آواز نیامت کې منم سره د وجود دې ته بیا ما نه دا آواز نه راته چې زه یم ما نه چې ته یې بیا د زه نه یې مونږ خو بیا خاورې ایرو یو گفتا سادی صاحب وایي چې یخ بچي وویله څه شود څه نه ګوره سادی آخر څه به وشي اگر در این خطه روزې چند بیاسایی چې که په دې مونږ وطن کې څوره دې ته متل شي که نه او مونږ دې اکرام وکړو مونږ دې ته فوایدو نه نصیب وال شو نو دا به څه ښه خبره وي نو سادي صاحب وایي چې ډېر خواستونه یې وکړې چې نه اخر سادي څه به وشي چې که په دې خطې کې څو ورځې ته آرام وکړې که نه تا به خدمت مستفید ګرځې تا چې مونږ په خدمت سره مستفید شو څه خدمتونه دې وکړو سادي ته الله تعالی ډېر زیات مقبولیت ورکړی بیا تاسو ته پته نه لګېږي ما خو دې دا الحمدلله ټول کلیات او بستان د هر شته کتلي دي که نه ډېر الله تعالی ورله مقبولیت ورکړی په علماو کې په صوفیاو کې په بادشانو کې په عوامو کې په نوجوانانو کې چې داسې مقبولیت په خپل دور کې ډېر کمو خلکو ته حاصل شوی چې په هرې طبقې خلک یې چې کوي خوښوي ولې په دې کې ټول اوصاف موجود وه ګفتم سادي سوی چې ما ورته ویله چې نه بچیا دا نشي کېدلی نه توانم زه دا نشي کولی چې دلته متل شم دا خو مقصد دا دی چې چیکړ د چیکړ کې څوک متلی دی شي خاوره چې یو ځای سره ډېره یو ځای شي که نه او لمده شي چیکړ وتاوي کنه په چیکړو کې څوک یو ځای کېدای شي ګاره ده ګاره به حکم این حکایت منظوم په حکم د دې حکایت منظوم د زه تا خواته پاته کېدای نه شم بزرگی دی دمندر کو سارے بزرگی دی دمندر کو سارے قناعت کر پری رویان نغزند بی گفتا جا پری رویان نغزند چو گل بیسیا رشد پیلا بی لغزند چو گل بیسیا رشد پیلا بی لغزند سادی سوئی بزرگ دیدم یو بزرگ ما ولید اندر کوه ساره په غرو کې اوسېده محمودي یې په هغه ګوټ کمرې کې یو بزرګوار خپل به غریب پکې پروت و دماغ یې کار پرې شوی قناعت کرده صبر یې کړی او از دنیا له ټولې دنیا راحتو نه بغار یې په یوه ګوټ باندې نو سادي صاحب وایي چې ما ورته وویله لکه یغ ملګري ته چې اسرائیل وایي سادي صاحب چې ما ورته وویله ګفتم ما ورته وویله چرا به شهر اندر نیایی نه شهر ته ولې نه راځي د خدای بنده چې دا ګوټ کې ناست دی او یو غره څوکه دې نیولې ده نه شهر ته سم راځه سم خلکو سره معاشرتي ژوند تېروه کبار بند از دلبر کشایی چې یو وار به هغه بند هغه زړه کې هغه غمونه هغه به دې له زړه نه کولاو شي چېرته به خلک ووینې چېرته به دې لږ خبرې وار وې چې په یوه ګوټ کې پروت یې ظالمه رایشه وایي غره تېره چې دا ډېرې ګرانې کیسې دي بیګو هغه بزرګ ویله آجا پری رویان نغزان یار هلته شاپېرانو غوندې مخانو وال خلک اوسي چې باره وځې چو ګل بسیار شد پیلا بلغزن او چې کله خټې ډېرې شي که نه ګاره ډېره شي خټې ډېرې شي هاتیان پکې خویي نو ځکه ډېر شیخ یم سپې به مې بیا خویدلې نو دا څه کمال خبره اسرائیله نه ده چې مقصد دا دی چې په دې سره ځان بچ کړې نه نه چې په خټو کې ګرځې د خویدلو نه ځان څکې بچ کړې شیخ کې نور طاقت د ګل روښانو د کتو نه و کېناست په ګوټ کې د تقوا بنه یې جوړه کړه لاړم جومات ته چې نن ښه حسن وګوره لاس یې په مخ کې خود د دعا بنه یې جوړه کړه لاس یې وسره کړي د قتیل د زخمي زړه په خون لاس یې وسره کړي د قتیل د زخمي زړه په خون څنګه د نکرزو د حنا بنه یې جوړه کړه کړې یې واده وه د راتلو نن د فاني سره کړې یې واده وه د راتلو نن د فاني سره وخت چې کله راغی د سبا بنه یې جوړه کړه نو به هر حال داسې کمال خبره نه چې داسې په ګوټ کې کښېنې چې هلته زه خوایم نه نه دی ګرځه کمال دا دی چې په داسې فکر کې ګرځې او ځان پکې ټینګ کې او پکې ونښویې لکه مستري ته ګوره دا نه چې امان الله غوندې شیخ ته ګوټ کې ناست چې یاره بیا به زه وښیم هلکه تا دونه نازکې شپې دي بیا به څه چل کړی سادي صاحب وایي چې به هر حال هسې رخصتیا ټیم و ځکه ورته یې د مسافرو یاري مه کړه د مسافرو کډې ځین ولاړې وي سازی صاحب وایی این بگفتم ما دا خبره ورته وویله و بوسه چند به روی یکدیګر دادیم او بوسې څو په مخ کې یو بل مو سره ورکړې ما دی ښکلاوه د زه ښکلاونه ولې دونه مشر معزز سړی چې میندلی نو د زه ښکلاوله ما دی ښکلاوه و ودا کردیم او سادي سه وایي چې رخصتیا مو چې کړه سره وکړه و یو وار ښکلول محبتا و او بل وار اکراما غوندې خو په هر حال دغسې کیسه وه چې کومه وه امیر صاحب بوسه دادن بروی یار چسود بوسه دادن بروی یار چسود هم درا لحظه کردن شپې درون سادي چې وایي چې بوسه ورکول بروی یار مخ د یار باندې څه فایده لري یو دو بوسو باندې خو کار نه کېږي هم درا لحظه کردن شپې درود چې بیا هلته دالې سفر ټېمي او په ايغ وخت باندې بیا دالې تګ هم کول غواړي دالې بار اوان ټایم وکوي نو په دېخ ټېم کې که بیا دا خو داسې وي لکه تږی سړی وي نو چې بلکل اوبه نه میندی بیا ګزاره شي او چې ښه برابرې اوبه میندې کړي غریب داسې ور وسکې په شونډو باندې یو دوه ګوټه او بس بیا نور ورنه چکې منې کړې نو دې سره خو هغه تندې هیجان لا چې لا تحسبوني في المودة منصفا نو تاسو دا خیال مه کوئ چې زه به بیا په محبت کې څه یم رښتونی یم په کار خو دا ده چې په دې ورځ زه څه وایم مړ شوی وای سم سادي سره وایي چې داسې سخته ورځ وه حکایت خرقه پوشه در کاروان حجاز همراه ما بود سادی سے وای چې یو بزرګ او عارف په قافلې د حجاز کې عربو کې رفیق کې مونږ و یکی از عمرای عرب مرعورا صد دینار بخشید یو له سردارانو د عربو نه مرعوره ده لره صد دینار بخشي د سل روپۍ ورکړې سل دینار یې ورته ورکړه تا قرباني کند تا چې هغه خرج کړي او خیرات یې کړي دزدان خفاچا ناګا بر کاروان زدند هغه غلو دي خفاچا قبیلې ناګا په کاروانیانو باندې لوټ مار واچاو و پاک بردن او ټولو نه مال دولت چک یو بازرگانا گریه و زاری کردن گرفتند مسافرانو سوداګرو ګریا او زاری کول شروع کړه و فریاد یې بې فایده خواندان او بې فایده شور او غوغا یې شروع کړه گر تضرع کنی و گر فریاد گر تضرع کنی و گر فریاد جز زر باز پس نخواهد داد گر تضرع کنی که تضرع که عاجزی که و گر فریاد که فریاد که دوز غل چې کوم دي زر بز زر چې غل چې کوم ده زر باز پس را خواهد داد آ بېرته بیا چې کوم پیسې سړي نه اخېستي بېرته بیا سړي ته نه ورکوي هېڅ دا فرض کړي چې دغسې به بیا هغه جاړي او چې غابه غابه کوي خو ونه اخله دی نو آی چا ته بیا نه ورکوي مګر آ درویش صالح کې برقرار خود مانده بود مګر هغه فقیر صالح په خپل آرام باندې پاتې و په خپل آرام باندې چې و پاتې و پروايي نه وه و تغیر یې درو نیام ده او هیڅ پریشانی او تغیر په دکې نه راغلی گفتم سادی سوی چې ما ورته ویله مګر آ معلومې تورا دوز نه برده ما ورته ویله چې ملګری داسې معلومیږي چې هغه ستانه کومې پیسې وې اغلو نه دي درنه وړې گفت ویله بلې ولې نه دي وړې ببردن معنی هم وړې دي ولیکن مرا به چندا الفت نبوده لیکن ما لره هغو پیسو سره دونه تعلق او محبت نه و چې به وخت مفارقت خسته دلي باشد چې بیا سبا نه یي او بیا ما زړه ورپسې چې خفه یي ما داسې تعلق هغو پیسو سره نه و او نه زه چېرته د دنیا بې وفا سره دونه تعلق ګرځوم نباید بس تنندر چیز و کس دل نباید بس تنندر چیز و کس دل کی دل بردا شتن کاری است مشکل کی دل بردا شتن کاری است مشکل نباید بستن اندر چیز و کسل نه ده په کار تړل په یو شي کې یا په چا چې زړه یو شي سره یا چا سره زړه تړه ما زړه تړل اسان دي چې دل برداشت تنکار است مشکل خو د زړه بیا کټ کول او زړه د ایک شي نه چیګول دا کار یې څه مشکل دا بیا مشکل کار ده دا بیا چې دا مشکل کار ده ګوره سوچین اسان ده پړی بر واخلې هغه یو ګاډي نه واخله بل ګاډي پورې وتړه خو چا ګاډي روان سي که نه یوه مونږ سفر سره وکړي نه غوټې دونه کلکې شوي وي که نه چې بیا آ رسۍ سره خلاصوی عبدالوحي به بیا ډېر زور غواړي نو تړلې آسان وي خو خلاصول بیا چې ډېر ګران وي ابتدای عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا چې هغه فاني شی وي یا داسې کس وي زړه خو داسې ذات پورې تړل په کار دي چې همیشه چې کېږي با باقي پاتې کېږي اوس دا کیسه سادي صاحب هسې ګپ شپ پاره نه کړه ذکر بلکې سادي صاحب وایي چې داسې ما سره شوي وو په ځواني کې ما باندې داسې تېر شوي دي اوس دا یې هغه خپلې کیسې ته یو توتیا تمهید جوړوله گفتم بابا جی وای موافق حال من است چې بالکل دا خبره د ما حالت موافق وه ما ورته وویله ګفتم بابا جي وایي چې ما دغه سړي ته وویله دې درویش ته چې یقینا خبره تا ده چې د کومه تا خبره وکړله دا بالکل مناسب د حال د ما ده ما سره دغسې شوي وو این چې گفتی که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود چې ما لرا په زمانې د جوانی کې با جوانې سره د ځوان اتفاق مخالطت بود برابري د مخالطت او د محبت وه په جوانی کې دغسې ما مقصد دا دی چې یوه ځوان سره تعلق چې جوړ شوی و ساري صاحب په زړه دې نری و نو زینب غریب ردالې خو زړه به یې زخمي و چې په ټوکی به یې کړی و دونه به بیا چېرته وینې شو بیا به وینې شو نو سادي صاحب وایي چې ما دغسې یو کس سره مخالفت راغلی و صدق مودت او صحیح مودت و مخکې دا آرامیتوبونه په دې انداز نه و نه نه صحیح محبت و تا بجایې کې قبله چشمم جمال او بودې دونه حد ته رسېدلی و چې قبله د سترګو د ما د ده جمال وه د ما سترګو د ده جمال د ما سترګو قبله وه و سود سرمایه عمرم او دا نفع او ګټه د سرمایه د عمر د ما وصال او د ده وصال یعنی وسود سرمایه عمرم وصال او او د ده وصال چې دا دا د ما عمر کې هغه نفع او ربح او سرمایه وه بس چې که ده وصال به ما ته نصیب ته خدای ما د ټول عمر ګټه ګټه دغه وه او مقصد که وصال به نه و بیا به څه وه خساره وه نه څرنګه اوس سادي هسې پې خطا شوی وي دی نه دی وایي چې نه نه سادي شوی چې ما به انتخاب کاو بیا به ما هسې داسې انتخاب نه کاو مگر ملائکه بر آسمان وگر نه بشر که هیچ نقص چنو آدمی نخواهد بود داسې و مګر شاید ملائکه بر آسمان شاید چې فرشتې په آسمان کې خو وي خو بله ده چې فرشتې د آسمان کې د په حسن سره دغوندې حسن دی وي وګرنه که نه بشر به حسن صورت او په حسن صورت کې د باندې در زمي په ځمکې کې نه خواهد بود نه و یعنی په بشر کې خو مثل نه و په مخکې مځکې باندې البته فرشتې کېدای شي چې د ده غوندې ښایسته په اسمان کې وې آ بله خبره ده بدوستې کې قسم مې دي په داسې دوست باندې چې حرام ده وروسته د ده نه صحبت داسې دوست وکنه چې ده نه بعده بیا صحبت بل چا سره حرام که هیچ نقش چونو آدمی نخواهد بود چې هیچ نقش د انسان به دغسې بني آدم بیا خدای خبر ده چې جوړ شي چې مثال هغه د مني نطفې یو نقش بیا په دغسې انسان یو جوړ شي داسې یو انسان و چې تا به ویله چې هر شی دې ورله په ګوتو باندې چې دي جوړ کړي دي داسې یو انسان و ځکه محبوب ته څه صنم چورتائی صنم بت ته ورتائی محبوب ته صنم ځکه وتائی چې بت ته جوړی نو په خپل چې څرنګه د زړه غواړي هر شی به حق کشان ور جوړی نو د محبوب ته صنم ځکه وتائی چې څنګه تا زړه غواړي د د هر شی تا زړه موافقي نو ځکه ورته چورتائی صنم ورته وایي او واقعي وي الله تعالی مختلف حسنونه پیدا کړي داسې خلک پیدا کړي چې یاره چېرته ګوتو کېښودلو ځای نه وي پکې چې ورته وګورې سادي صاحب وایي ناگهی پای وجودش به گل عدم فرو رفت اچانک د چه سبب دی وجه نه خپې دی وجود دی ده په هغه خاورو د عدم کې لاړې مړ شو ودود فراق از دودمانش برآمد او جرا او لوګي د جدایي او د فراق له خاندان د دنه پورته راغلو وروزها بر سر خاکش مجاورت کردم او سعودي سه وایي چې څه زمانه ما په سر د خاورو د قبر باندې مزیورتیا وکړه هلته به مجیور غوندې ناست صاحب صاحب یو قسم غټې تصویر یا به یې اخیستې وې پسولې به و جمله اشعار کې در فراق او گفتم هغه من جمله اشعارونه ده په فراق کې خو ما ډېر اشعار ویلي دي خو من جمله د هغو اشعارونه چې ده په فراق کې ما ویلي و یکی ای بود یو څو دا هم و کاج کا روز کی در پائی تو شد خار اجل کاج کا روز کی در پائی تو شد خار اجل دست گیتی بزدی